نو داغه معرفت د پاره ضروری دی پیژندل د یو خبرې چې هغه ته وی کتابونه د جرح کتابونه د جرح نو پاره کې باقوال د جارحین او د معدلین تاسو ته پته ولګي اوس وګورئ طالبانو سقات د ابن شاهین میزان الاعتدال د زهبي رحمه الله کاشف د زهبي دیوان مغنی د زهبي وغیرہ کتابونه د زهبي ټول سری ډیر خري دارنګ لا تهذیب التهذیب د ابن حجر تقریب د ابن حجر او مفصل کتاب په دې فن کې تهذیب الکمال دابل حجاج مزی رحمه الله چې د دې خلاصه او سې اضافي حافظ ابن حجر په تهذیب او تهذیب کې ذکر کړي او د تهذیب خلاصه تقریب او تهذیب په دوه جلد کې او میزان یا کاشف تم داوی چې دا تلخیص چا دی تهذیب الکمال کامل د ابن عدی رحمه الله خو کتاب دی التکویل فی الضعفاء والمجاهیل د ابن کثیر خو کتاب دی چاپ شوی دی اوس خلاصه التهذیب تذهیب تهذیب الکمال د خزرجی رحم الله خ کتاب نه علل د ابن ابي حاتم خ کتاب نه سوالات باندې پینځیش رسائل اوس مجموعه شایع شوې ده دغه ډېر ښه کتابونه دي ضعفاء کبیر د وقیلی خ کتاب دی ضعفا د دار قطنی ضعفا صغیر چورته وي د دار قطنی د امام بخاری تاریخ کبیر د امام بخاری اوسط او صغیر ولي کلی شو طالبانو دا ما په توري مشنو منخروات یو سو ذکر کړ خبره باندې پوښ تاریخی جورجان تاریخی بغداد تاریخ د ابن عساکر پدې کوم پدې کلام دی او تاسو له پکار دا شری ان شاء الله قواعد را روان درس کې به موږ ذکر کوم دا غي نه بعد به د جرح ته صفته لګي چې موږ دی راوي په باره کې سو وایو کنه او تاسو به ول نه کوشش دای چې مفصل کتاب وګورئ سو مفصل تهذیب الکمال ډیر خدای پرې ناغه بر تدام خی چې سهای ستو کی ټوله جرح بر تر نقل کی بیا وتا ته محاکمه پریګ دي چې قواعد زادي یادي شری ته بیا محاکمه کول شي ناغه بر تو چې دا د ابو داود د ترمذی یا د فلانی فلانی راوی دی خدای کټر غالی سره شیعه دې سوزون کې شیعه دې اور باندې کوش نو د دینه بنه مرعوب کیږي چې موږ وسو وایو دا کدی محدثینو ذکر کړي نو سند ذکر کړي نو دا نه دي چې دی ضعیف راوړي تا ته خودلی جمع یې کړي نه بل دیو استدلال کې دا روایت نه پیش کړي سه متابعت او شواهدو کې پیش کړي نو پدې بابت ګمانیم نه کوم چیرې دون لوی محدث دی او دا شی غلط د غیر اوړي دي خبره باندې پوښ کوم محدث چې سند ذکر کې هغه پری دي هغه الزام نشته او چې سند نه ذکر کې او دنه پکې نه باسي لکه د دې زمانه نو دغه نقصان دی خبره باندې پوښ موضوعي روایت اوریدل بیانول ازدا کول هر څه سری حرام دي ها په یو صورت کې چې د پاره د بیان چې سړی په پوګي دا غلط دی دغه عمر جواز دی په خبره باندې پوه شي نن په دې کې فرق سید